نن دا بیانیږي چې الله ښکاره اعلان کړی دی په ډاګه چې قسم زما بندگانو که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کو زه به درته د خپل نعمتونه در زیات کم او که چېرې تاسو زما د نعمتونو ناشکري وکړه نو سخت نه سخت عذاب به دله درکم نو وی و ایزو رایات کې هغه وخت تأذن چې اعلان وکړو تأذن اعلان وکړو ربکم رب ستاسو اعلان دی ته وی چې صفا په ډاګه خبره وشي نو اعلان وکړو رب ستاسو سیوی لئن شکرتم په دې شرط که چېرې تاسو د الله شکر وویسته لئن شکرتم په دې شرط که چېرې تاسو د الله شکر وویسته خو کم شکر چې کتابونو بیان کړی دی د زمیدار او هغه شکر نه د کتابونو شکر څه دی بل ایمان و طاعت رسول الله چې په الله او رسول ایمان راوړي او د رسول الله په لار روان شي دقه دغه دی یو به استاد صاحب وي د یو د زمیدارو شکر دی چې هغه اکلتو دړې و شربتو چاټې نه دغه یو دړې سړی وخوري او یو چاټې و پسې وسکي او بیا وایي شکر دی دا شکر نه دی شکر دقه ته وایي چې تعظیم المنعم لکونه منعما چې چا د باندې احسان کړی دی چې د دغه محسن تعظیم وکړي دغه اتباع وکړي دغه د رسول اتباع وکړي نو لئن شکرتم په دې شرط که چېرې تاسو د الله شکر ادا کړو نو لام تاکید بانون تاکید ثقیله دی لازیدنکم نو خامخا خامخا زب زیات کم خپل نعمت ستاسو د پاره لازیدنکم زب خامخا خامخا خپل نعمت زیات کم د دوی د پاره طالبان وی کنه چې شکر څه شی دی قید الموجود وسید المفقود و یلکه دا موجوده نعمتونه ندی دا د انسان د پاره تړي چې زیبنه او چې کم نعمتونه نشته دی هغه ښکار کوي دل راولي ولا ان کفرتم او په دې شرط کچره تاسو کفر وکړو ولا ان کفرتم په دې شرط کچره تاسو کفر وکړو نو د دې جزا دلته پټه پرته ده لأعذبنکم عذابا شدیدا زب عذاب در کم تاسو ته عذاب سخت ولی ان عذابی یقینا زما عذاب چې دی لشدید غ سخت دی وقال موسی دا مخکم د موسی علی السلام واقع ده رستم د موسی علی السلام واقع ده دا و استاذن ربکم دا د کم ځای سره تعلق لري ځنې خلک وایي دام وینا د موسی علیه السلام درې موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي لیکن مزری استاد وایي چې ښکلې داسې معلومیږي چې دا جمله معترضه ده جمله معترضه دی ته وی خبرې کې کې مخکم خبرې رستم دا خبرې منس کې پکې بل خبره راشي لکه خبرې کو کو الکه و دکېګه ما بیا خبره شروع شي نو دلته د موسی علی السلام واقع ده مخکم دا رستم دا منس کې پکې دغه راغی ترغیب راغی شکر ده نفرت د سنه راغی د ناشکرۍ نه وقال موسی او موسی علیه السلام ان تکفرو په دې شرط کچره تاسو کفر وکړو انتم تاسو ومن فی الارض او هغه چا چې څوک په دې ځمکه کې دي بنی اسرائیل ته وایي کچره کفر وکړو تاسو او دا په ځمکه کې چې څومره مخلوق دی دی ټول کفر وکړو جميعا په یو ځای نو سره ضرر به ورسوي ځانونو ته ضرر به ورسوي ځانونو ته الله ته نشه رسولي ولی دا د هغې دلیل فإن الله یقینا الله لغنی نغه بې پروا دی د الله تعالی د چا ایمان راوړلو ته ضرورت نشته او نه د هغه په باچای کې چې دی نو د هغه د چا په ایمان راوړلو زیاتی کیږي یا د چا په کفر باندې د هغه په باچای کې کمی کیږي لغنیون بې پروا د حمید صفت کړی شوی دی بیا دې د تخویف دنیوي یو څو نمونې الم یاتکم دا ښه خبره ده چې دا بیان د موسی علی السلام دی الم یاتکم آیا نه دی راغلی تاسو ته نبأ الذین خبر د هغې خلکو من قبلکم چې هغه مخکې استاسو نه قوم تاسو ته د مخکینو خلکو خبر نه دی راغلی هغه مخکینی څوک قوم نوح چې هغه قوم د نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله هغه ورته د الله دین بیان که خو دوی ایمان را نه وړه الله پې طوفان راوست وعاد عاد قوم دا بل قوم حضرت هود علیه السلام ورته الله راولېږه دین یې ورته بیان که دوی ایمان را نه وړه الله پې مسلسل طوفان راوست د باد وثمود او ثمود قوم والذین من بعدهم او هغه خلق چې د دوی نه رستو دغه ابراهیم علی السلام لوط علی السلام شعیب علی السلام خدا رستو دومره خلق دي چې د الله نه بغیر بل چا ته پته نه لګي لا يعلمهم ندی خبر په دې رستنو خلکو باندې الا الله مگر یو الله چې دا څومره وو جاءتهم رسلهم راتل جاءتهم راتل وکړه هغوی ته رسلهم پیغمبرانو د هغوی بالبینات په دلایلو واضحو سره جاءتهم راتللو کړو د خلکو ته رسلهم پیغمبرانو دا غوی بالبینات په واضح دلایل سره ګوره جاءتهم کې دا هم ضمیر راجع کې د خلکو ته رسلهم کې دا ضمیر راجع کې د خلکو ته راتللو کړو د خلکو ته پیغمبرانو دا غوی په دلایل واضح سره فردو اغوی واپس کړو ایدیهم لاسونه دا غوی فی افواههم پخلو دا غوی کې فی افواههم پخلو دا غوی کې د چا پخلو کې نو ما وی چې نحوی د تاسو لاړ شي کنه نحوه دا به یو علم دی نو هغوی وایي چې دا ضمایر نه دي چې ضمیرونه راجع کیږي ښکلې خبره دا ده چې یو شي ته ضمیر راجع شي دا خوند نه کوي چې نیم ضمیرونه یو ته راجع شي او نیم ضمیرونه دې ته وایي انتشار د ضمایرو دا د نحویانو خوښه نه ده نو تاسو داسې چلو کې چې دا ټول ضمیرونه راجع کړي خلکو ته راتللو کړه د خلکو ته پیغمبرانو د دوی فرد دو نو د خلکو واپس کړه ایدیهم خپل لاسونه فی افواههم دا زمیرم دوی تراجع کې په خلو دا غوي کې دا قومونه اولګېدل دا خپل لاسونه په خپل خلو کې واپس کړه د دې دوه مطلب دی یو مطلب دا دی چې د خلکو چې دا د پیغمبرانو وته د الله دین بیان کنو دی غوسه شو عزو علیکم الانامل ګوتې د باندې چې شي داسې د لاسونه راواغشت او د خلو کې کې خودلې وای وای نو موقع نشته چې داسې داسې هم د سره کړی دی خلکو خپل لاسونه په خپل خلو کې را واپس کړ دا جوړیږي سره چکونه لګول یا د دې دا مطلب دی دام دوی کول یا تعجبن وای نو دا خبرې کوي دا اوسه پورې خلکو سوي او دا اوسه وي چې لات سنی شي کولی منات سنی شي کولی عزا سنی شي کولی ارسه چې الله کوي او د مرګ نه پس بیا ژوند دا خبره د تعجب د وجنا د خپل لاسونه خپل خلو ته واپس کړل چې پکې خودل خیال دی دا دام سیده یا دا یا دا د بدمعشی دی بدمعشی دا اوسنی بدمعشان کوي چې کله انبیو خبرې شروع کړه شروع کړه نو دی دا خپل لاسونه را واغشتل په خلو باندې کې خودل د دوی د چپولو د پره د سکو کنه چپ دا خبره دلته مکوي پابندي ده ارس مکوي ډمان مګه کوي ارس کوي جړاګان هم راولي خو د دین خبره نه یا د غصې د وجې یا د تعجب د وجې یا د چپ کولو د وجې دا درې واړه بدوي کول یا د خیال دی او که داسې وکړئ چې د نحوې خیال نه ساتئ دا خبره ونه کی وقالو دوی وی انا کفرنا یقینا منګه کفر کړی دی بما په هغه خبرو ارسل ار ارسلتم به چې تاسو را لېږلی شوی یې د هغې سره و انه یقینا موږ چې یو لفی شک موږ په شک کې یو مما د هغه دین نه تدعوننا چې تاسو موږ را بلې الیه هغې ته څنګه شک مریب چې هغه واقع کوونکې په شک کې دی پیغمبران ګل ډېر حوصلې والا خلک یې ښه استاد به وي د پیغمبرانو سینه د دې دنیا نه غټي نه جذبه راځي او نه تنګیږي او نه بل څه قالت رسلهم پیغمبران وته وی یا خدایم په خیر کې نیکبختو نو په ارس خبره کې شک کوي نو په الله کې څنګه شک کوي اف الله شکن آیا په بار د الله کې ستاسو شک دی کما الله فاطر السما فاطر السماوات چې هغه پیدا کوونکې د اسمانونو دی ول ارض او د ځمکې دی یو دا د څومره لوی قدرت دی او بل روره دعوت د خیر درکې ښه دعوت د شر نه درکې یدعوکم د الله دعوت درکې تاسو ته د ایمان یدعوکم د الله دعوت درکې تاسو ته د ایمان صلا ليغفر لكم چې الله بخششو کی تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو تاسو یو ویؤخرکم او الله رستو کی تاسو بغیر د عذاب نه الی اجل مسمى دا غنیټه معلومه پوری ویؤخرکم او الله رستو کی تاسو بغیر د عذاب بغیر د مشکلاتو الی اجل مسمى نیټه معلومه پوری قالو نو دی قومونو وته وی ها تاسو څنګه پیغمبران شوي زمونږ په شان انسانان یې نو زمونږ نه پس کې تاسو زیاتې په خوراک کې رانه زیاتې سکا کې رانه زیاتې په مال دولت کې رانه زیاتې قالو نو دی قومونو وته وی ان انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان یې پشان زمون تاسو ته دا فضیلت د کم ځای نه میلاو شو او بل په اعتراض کوي غلط یې منګه غلطوي تريدون تاسو اراده کوي استادانو به وی طالبانو چې قومونو کې درته خلکو وی چې غلط یې خوشالېږي ځکه دا ټکی پیغمبرانو ته خلکو ویل دي تريدون تاسو اراده کوي ان تسدونا چې تاسو منې کې مونږه عما د عبادت د هغې چانه یعبدو آباؤنا چې عبادت به کولو د هغې پلارانو زمونږه زمونږ پلارانو نیکونو د دقې بوتانو عبادت کو د غیر الله او تاسو سره ځای مونږه غد پلار او د نیکه د دغه ناړوي زه چلو چې څه کولی شي هغه وکړي فاتونه تاسو راتللو کې مونږ ته بسلطان مبین په دلیل ښکاره په د خپل نبوت او د پیغمبرۍ یو ښکاره دلیل راته بیان کې اوس په کار وشي چې هغه ورته ویلې وی که نه چې تاسو هم لږ دلیل بیان کې که نه چې د بوتانو پورې نښتې او خزه ته نه نو تاسو هم څه دلیل بیان کې چې د کم ځای نه دا لایق د دغه شو د عبادت د بل نه دلیل غواړي نو په خپل باندې هم دلیل پکارو چې پیش کې قال ملک جانا دوی په اعتراض وکړه کنه چې ان انتم الا بشر مثلنا تاسو خو زمونږ په شان انسانیان یې د کم ځای نه کمال درته ملاو شو نو دی وته وی بالکل مو خود دین انکار نکو قالت لهم رسلهم او اغوی ته پیغمبرانو دا غوی ان نحنو نیو منګه الا بشر مثلکم مگر انسانان یو په شان تاسو خو چې الله تعالی په بشر باندې احسان وکي کنه نو هغه مقام ته ورسې چې د ملائکو نه بیا اوچت شي ها ان نحنو نیو منګه الا بشر مگر منګه انسانان یو مثلکم ستاسو پشان ولكن الله يمن لیکن الله احسان کوي علا من یشاء او پاغه شا چې داغه خوښو شي من عباده د بندگانو داغنه چا باندې الله خوښ شي نبوت ورکي چا باندې د الله خوښ شي د پیغمبر صحبت نصیب کی د قران او د دین صحبت نصیب کی نو دی باوی خانو هغه مونږ چې د نه پرمیشي معجزې غواړو هغه را لرخ کارکه نو دی وته وی وما کان لنا او نشته د زمونږ د پاره ان ناتیکم چې مونږ راتللو کو تاسو ته بسلطان په یو دلیل په یو معجزه الا باذن الله مگر په حکم د الله وعلى الله او خ دی دمکه شروع کړي چې دسې به وکړو دسې به وکړو وعلى الله او خاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون بروسه دیو کې مؤمنان دوی خنداګانې شروع کړې چې په الله بروسه ده او په الله بروسه ده الله به هم چرته زمونږ نه خلاص کړي وی وما لنا سدی مونږ له الله نتوکل علی الله چې مونږ به بروسه نه کوو په الله داغه څومره احسانات دي وقد هدانا او دغه الله هدایت کړی دی مونږ ته سبولنا د لارو د هدایت زمونږه او که تاسو مونږ سره ظلمونه کوی کنان کوی ولنصبرن او خامخا خامخا مونږ به صبر کو علا ما ازیتمونا په هغه چې تاسو تکلیف را رسوي مونږ ته دا چې تاسو کم تکلیفات مونږ ته را رسوي په دې به مونږ صبر کوو دا زمونږ مسله نه ده عامو خلکو ته دا خبره ده وعلی الله او خاص په الله باندې فلیتوکل المتوکلون باروسه دیو کې اعتماد دیو کې باروسه کوونکی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضا وجل آخرتنا خیرا الاولا دعاو که یا الله ته زمون رضاش خدای خپل رحم په موږ باندې وکړي رب خپل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زمونږ د حالات اصلاح وکړي رب توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکی د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی خاص کر دا کوم کتاب شروع کړی دی مونږ رب مونږ کمزور یو ته مونږ له توفیق راکی ته مونږ له پوی راکی رب د قران او د حدیث اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب دا زمونږ د پر نصب العين وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت مونږ له دنیا کې مراکې زمون کورانو ته بچو ته ورکی رب د دې خیر برکت په خبر کې پرز د قیامت کې مراکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا آخرت کې الله جر ورکړي دا معمولی کې نسل زمونږ د پاره الله ذریعہ د سعادت د دنیا او د آخرت وګرځي الله زمونږ او تاسو کارونو کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثونو الله زمونږ حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله ورته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغوی ته دعاګانې وکړي وصلی الله تعالی اجیر استاد شو